په بل سر کې دوی وایي چې په کومو الفاظو سره سړی مرتد کېږي؟ العیاذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله الفاظ لا حضرات لازم نه دي چې عقیده بدله شوه تبدل د عقیدې راغی نعوذ بالله د اسلام قوت نو اوس که یو سړی انکار وکړي د خدای پاک د وجود لکه دهري کافران دغه د مسکا کفار دغه دهریه خرچو پرچی چې د خدای پاک د وجود انکار وکړي چې وایي خدای نشته دا مرتد دی ښه دی خدای پاک مني وایي په ما خبر نه دی نعوذ بالله دا مرتد دی خدای پاک مني، علم یې مني، وایي الله پر دغه قادر نه دی چې عالم دې بیرته راژوندی انسانان، پیریان، شیطانان، ملائکه علیهم السلام او دا نور حیوانات چې دنیا ختمیږي عرصات کې بیرته راپورته کیږي دا قدرت الله ته نه وایي دا مرتد دی کافر دی او رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د هغه د نبوت او د رسالت او د پیغمبري سي انکار وکي دا مرتد دي کافر دي یا د هغه د بشریت انکار وکي چې قطعا بشر نبولي دا سړی مرتد دي کافر دي خاتم النبیین یې نه بولي وایي دی خاتم النبیین آخر د پیغمبرانو علیهم السلام وایي نه دی نعوذ بالله دا سړی مرتد دی کافر دی رسول خدا علیه السلام خاتم النبیین تر ده بل وروسته بل نبي و دنیا ته نه راغلی دی او نه د دې بعد راتلی شي عیسی علیه السلام بېشکه نازلیږي هغه منای بیضا د دمشق پر هغه به راشوه کېږي اما هغه بل دین مثلا نه لري بیا هغه انجیل نسي چلولی دغه پنځه وخته لمونځ به کوي د علیه السلام مبارک امت دی د هغه د امت یو فرد دی نو دین د علیه السلام مبارک دا به چلی بل هیڅ علاج نه لري دا غرنګ د یو سړی وای اخرت نشته یا دوزخ نشته یا جنت نشته یا پل صراط نشته طول ترازو نشته د دې شیانو منکر سي دا کافر دي یا ملائکه علیهم السلام هغه نه مني دا کافر دي خو په قرآن پاک ثابت یا یو څوک پیری نه مني جنیات نه مني د هغو اثبات په قرآن پاک راغلی دي دا سړی مرتد او کافر دی مثلا ماینه په نکاح هم نه روا کېږي دا یې عقیده وي مرتد وګرځېدي د خورو سره نکاح وایي جایزه ده نعوذ بالله دا یې روا وبولل بس دا سړی مرتد دی نو حضرات ورته ګوري هر هغه شی چې حلال وي هغه ته حرام اول کافر کیږي او که حرام قطعي حرام او دا دی حلال بولي دا سړی کافر کیږي خلاصه همدا چې کفر او ردت مرتدوالی په څه شي راځي وا په انکار د حق هر چا چې د حق مسئلې سه انکار وکړي هغه د اسلام وتلی نعوذ بالله من جميع انواع الكفر والسلام